دشمن چې دی دوستان شیطان چې دی دوستانو دا د انسان د پاره خکاره دشمن دی سوال پیدا شو چې انسان د پاره انسان د پاره شیطان څنګه دشمن دی هغه ازلی د پخوانه دشمن نو د حضرت آدم علیه صلوات و سلام هغه واقع ذکر کړي چې تاسو ته معلومه شي چې واقع دا زمونږ دشمن دی و اذ رایات کې هغه وخت قلنا للملائکه اسجدوا چې اوې منګه ملائکو ته چې اے ملائکو تاسو سجده وکړئ له آدم آدم ته الله چې حضرت آدم علی السلام پیدا کړو د د عزت لپاره الله ملائکو ته وې د تسجده وکړي د الله حکم فسجدو نو هغوی سجده وکړه ملایکې را پاسې دي ټولو په یو ځای باندې سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه ابلیس ټک ټیک ده چې د ملایکو نه نو خو اوسېده په ملایکو کې نو چې حکم ملایکو ته وشو دته مو شو الا ابلیس مگر سجده و نکړه شیطان بلکې د الله حکم ته سپک ګوري قال ابلیس وی اسجدو آیا زه سجده وکم لمن هغه چاته خلقت توینا چې تا پیدا کړی دی رب د خټینه رب ستا دا حکم چې دی دا مناسب نه دی زه د دنه خیم دې زمانه لاندې دی په کارو چې د ته وې ما ته سجده وکي ځکه زه د اور نه پیدا یم دې د خټې نه پیدا دی قال ابلیس وې اسجدو ایا زه سجده وکم لمن هغه چاته چې داغه اصل کمزورې دی لمن هغه چاته خلقت چې تا پیدا کړې دې متوینن د خټینه بیا سوی قال دی ابلیس وی په الله اعتراض کوي یا رب تا چې دل عزت ورکو دا دې د سو جن عزت ورکو ولی دکی سه کمال دی قال ابلیس وی ارائیتک تا خبر راک ماتا مونږ وایو اوایا ماتا چې دا سو وجه ده چې د دې دله دې په ما عزت ورک ارائیتک تا خبر راک ماتا هازا ددنا هازا ددنا ګوته چاته نسی ادم علی السلام ته هازا ددنا الذي هغه کرمت علیا چې تا عزت ورکو دته پما مال د دنه خبر راکا چې دا تا دل عزت ورکو ارئیتک تا خبر راکا ما تا هازا د دینا الذي هغه کرمت چې تا ول عزت ورکو علیا پما دا ارائیتک هاذا الذی دایب اول مفعول شو خو دویم مفعول د دې حذف دی ته مال خبر راکه د دنه دا تال چا لچې تا عزت ورکو د دنه مال خبر راکه دویم مفعول د دې پټ پروت دی لما کرمته دل دې عزت ولې ورکو ماله لږ خبر راکه لږ راته بیان وکه چې دا دله دې په ما باندې سل عزت ورکه د کې څه کمال دی ارائیتک ته خبر راکه ما ته هازا ددنه الذي هغه کرمتا چې تا عزت ورکه د تعالی په ما لما کرمته تا ول عزت ولې ورکه سو وجه ده خیر ما وی دشمن دی کنه دی لئن اخرتنی قسم کچره تا زرست کړم او زر دې مړ نکړم لئن اخرتنی قسم کچره تا زرست کړم الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې احتنکا یحتنکو د دې دوه معنی راځي یو شی د بیخه ختمول د بیخه خلق وی عرب احتنکل جراد الزرع دا مولا خان چې په دغه راشي کنه په فصل نو چې پیون خلی نو چې سونه فصل خکاری ټول خوري نو خلک وی بیخکندی وکړه مولخانو د فصل نو لا احتنکن زبا خامخا بیخ بنیاد وباسم ذریته د اولاد د الا قلیلا مگر لګ لیکن یو د دې بل معنا راځي احتناک دې ته هم وایي احتنک الفرس دا تاسو به یا لیدلی یا به نه لیدلی د چارسده کې چې موږ واړو کول به داسې لرګی به او د لرګي کې به پړی و دا پړی به د اس د لاندې شونډې ته واچو ا پړی تاو به که پکې نو چې نالونه به ولوال نو د بروانې نه کو نو دی وی په دا شونډه کې به ورله پړې واچوم لکه عرب چې اصله په شونډه کې پړې واچي او تاوی کی داس و پسې دسې رواني دسې لکه غوی کې چې دغه چولی وي هغه پیزوان نو لا احتنکن خامخا خامخا زبر روان کم د خپل ځان پسې ذریته اولاد ده ده په دا اوله معنی لږ اسانه ده زه به بیخ کندي وکم بیخ بنیاد به وباسم د د اولاد د دوی یو دغه نیکان خلک چې دي چې ربه ستا پې نظري ابه رانه بد شي الا قلیلا مګر لږ قال الله ورته وایي ځه چې څه کولی شي هغه وکړه قال الله ورته وایي قال اذهب الله ورته وایي ځه چې څه کې هغه وکړه فمن تبعک چا چې تابعداري وکړه ستا منهم د دې انسانانو نه فإن جهنم یقینا جهنم چې دی جزاؤکم دا به بدل ستاسو جزاء موفورا بدلا پورا ستاسو د پاره به جهنم وي او دا به پورا بدلی د دې معنی دی یو شی سپک ګڼل یو شی د خپل ځای نه لرې کول واستفزز او ته وخوځوه سپک که من استطاعت هغه څوک چې ستا طاقت منهم د دوی نه ما وی استفز یستفز یو شی سپک موندل خو سپک شی چې دی د ځای نه لرې کول اساني او درون شی د خپل ځان لري کول یو سړی چې په خپل رایه باندې کلک نی ولاړ خلک وای دا سپک دی او کم سړی چې په خپل رایه باندې کلک ولاړی وای دا درون دی نو واستفزز او ته دغه کا سپک کا من استطاعتا هغه څوک چې ستا طاقت منهم د دوینه او دوکه کا بصوتک په خپل اواز اوازونه پې کوه دا نن چې څومره د بی دینه اوازونه دي وای علما وای دا ټول د شیطان دي خدا سندره دا رباپونه او دا بلس او دا بلس واجلب علیهم او راول پدوی استاد بوی راکش کا پدوی واجلب علیهم راول پد انسانانو بخیلک اسونه ستا ورجلک او پیاده ستا دا د عربو محاوره ده عربو به چې چاله چیلنج ورکو حضرت نبی کینه مړه زه چې دی هغه سواره اسونه دی هغه فوج دی را پسې سوارم راوله او پیادم راوله عربو به چاته وی کنه چې څه کولی شي هغه وکوي هغه سواره دې را پسې راوله او هغه پیاده دې مراوله نو دلته هم داسې دی وجلب علیهم راوله په دوی بخیلکه اسونه سته هغه د اسونو چې کم سور فوج دی هم پې راوله ورجلکه او پیاده سته مزری استاذ وی د نورو بزرګانو قول نقل کوي یو سور سړی تا ته راغی د بيدینه دعوت د لدر کو داغه د شیطان سور فوج دی یو سړی چې د پیاده راغی او درته وی راځي پلاني ځای کې ډمان دي نو دا د شیطان سره هغه پیاده فوج دی وشارکهم او ته شریک شه د دوی سره فی الاموال په مالونو کې د شیطان شرکت په مالونو کې دا دی چې ګټې ام په حرامه او لګې ام په حرامه دا په حقیقت کې د شیطان سره دغه دی شرکت دی وشارکهم شریک شه د دوی سره فی الاموال په مالونو کې ول اولاد په اولاد کې په اولاد کې شرکت دا د نامې ولا داسې د شرک نامې کې دی بیا ولا د دین تربیت نه ورکې غلط تربیت ولا ورکې وعدهم او وعده کوه د دوی سره الکه وخت ډیر دی الله غفور الرحیم دی کوي چې څه کوي الله په خلکو ته معافي کوي وعدهم وعده وسره کوه وما ي... الله وی وما يعدهم الشیطان وعده بونه کې د دوی سره شیطان الا غرورا مگر د دوکي بیا وتوي زما بندگان چې هغه د الله ځان ته د الله بندگان وي د خپل دین نه به معمولی مونږ خوځي ان عبادی یقینا زما بندگان چې دي لیس لک علیهم نشته د استاد پاره پاغوی سلطانون سغلب او زور وکفا بربک پورا دی ربستا وکیلا ساتون کې وکیلا الله د خپل بندگانو د شیطان نه دغه کوي حفاظت کوي بیا د الله د قدرتونو بیان الکه د یو الله عبادت کوي د بل چا مکوي ولې د الله کارنامې دي د نورو خلکو سره کارنامې نشته یو کارنامه دا ده ربکم الذی ستاسو رب هغه ذات دی ستاسو رب هغه الله دی یسجی اسجا یسجی منه دی شړل دا ساروی چې د سار په مخه کړي او دا لرګي دی واپسې اغشتي شړل الله هغه ذات دی یسجی چې هغه بوزي لکم الفلک استاسو د پاره کشته فی البحر په دریاب کې الله تعالی دسه اسباب پیدا کړی دي چې په هغه اسباب باندې استاسو د کشته رواني که تاسو وایې چې موږ په کشتو سکو خدای په خیر کې د وطن ټوله آبادی په دې دغه ده دریاب او په دې کشتو لتبتغو د دې د پاره چې تاسو طلب وکې من فضله د فضل داغنه د حلال رزق داغنه د کم وطن تاسو ویلو چې دریاب وی نن سبا هغه ملک آبادی چې د کم وطن خوارانو دریاب نی کنن هغه خواران دغی محروم پاتې هغه په نورو ملکونو باندې مالونه راوړي هغه لا ټیکس هم ورکوي هر څه ورکوي انه یقینا دا الله چې دی کان بكم دی پتا سرحیم رحم کونکې بیان د حالاتو د مشرکانو مشرک سړی چې په خېټه باندې موړي کنه نو د شرک ترانه وي خو چې کله په لږ زور راشي نو بیا ارس پری دی بیا وی یا الله خیر یا الله خیر بیا یو الله نامی یادی د بل چانوی خ و اذا مسکم الضر کله چې ورسیږي تاسو ته ضرر و اذا مسکم الضر کله چې ورسیږي تاسو ته ضرر فی البحر په دریاب کې مثلا د غرق کېدو خطر راشي چې لکه اوس کشته اوړي غرق کېږي و اذا مسکم الضر کله چې ورسیږي تاسو ته یو ضرر فی البحر په دریاب کې نو تاسو په دنیا کې کله وایي یا لا تر ورسیږي او یا منا تر ورسیږي او یا پلانی را ورسیږي فلما نجاکم کله چې الله نجات درکې تاسو له ال البر وشته الله د نجات درکې کشتین وانوړي روغ جوړ راشه نو اعرضتم تاسو مخ ګرځوي د الله د توحید نه اعرضتم تاسو مخ ګرځوي استاد صاحب بوي دی سره په دریاب کې کشتو کې د بوتانو خو چې کله به پې دا چپې رالی او دوی به دا یقین راغی چې غر کیږو زر به بوتان دغه ته وغورځول دریاب ته او الله به ته به چغې شروع کړي چې الله به ولې نجات ورکه رو به وتل ویوم قتل د بوتانو زور وی څه چلو شو وی دا خو بوتان چې پم ور وروغورځول دی چپولې لته ورکړي یو خو بل خو د چپې برقرار شوي فلما نجاکم کله چې الله نجات درکې تاسو ته او رام ولی ال البر وچتا نو اردتم تاسو بیا مخو ګرځوي وکان الانسان دی انسان کفورا ناشکرا یا لکه ته پرون په دریاب کې گیر شوي یو الله ته دې چغې والی چې بیا روته اوس بیا شرک کې نو ولې په دې اوچه باندې د باندې الله عذاب نشي راوستي بیا دی الله دریاب کې کار په خول نشي اف امنتم آیا تاسو به خطر یې ان یخسف بكم چې الله بدننه کی تاسو جانب البر پاغه طرف دوچه داسې الله نشي کولی لکه د قارون په شان چې په دا اوچ از مکه مله راهوالي او په ځمکه وردغه کې وردننه کی آیا تاسو په امن کې یې بې خطره یې د دې خبرې نه ان یخسف بكم چې الله بدننه کی تاسو جانب البر پاغه طرف د اوچ کې د قوچ از مکه باندې مم الله را والی او پس مکه کې بم دن کی یا دا یا په دې زمکه به اوسېږي لکه د عادیانو په شان الله د باندې طوفان راولي او ټول بنست او نابود کی او یرسل علیکم یا با الله راولیږي په تاسو حاسبا تیز باد حاسب هغه باد ته وایي چې هغه د ځان سره کنکري وړي ښه دا تیز باد چې د ځان سره دغه وړي کنکري ثم لا تجدو لکم بیا به تاسو نه مومئ د خپلو ځانونو دپاره وکیله ساتونکي یا دا یا دا د سبب هم بیا کار پیښ شي کشته کې به سوارې او ام امنتم آیا تاسو په امن کې ان یعیدکم چې الله به واپس کی تاسو فيه په دې دریاب کې تارتن اخرى یو ځل بیا الله به بل ځل بیا الله تاسو دې دریاب کې وردن نکی کشتو کې بسوار شي فیرسل علیکم الله برولیږي په تاسو قاصفا طوفانی باد قاصفا طوفانی باد قاصف هغه باد ته وایي چې دا ارسه ماتي په دریاب دیوالونو باندې ورشي دیوالونه را غورځي او که په اونو باندې ورشي ونې غورځي حاسب هغه باد ته وایي چې دا کنکري ځان سره ولي قاصف هغه باد ته وایي چې هغه دا ونې او دا ارسه ماتي قاصفا طوفاني باد قاصفا من الريح طوفاني باد فيغرقكم نو الله بغرق کی تاسو بما کفرتم په سبب د کفر کولو تاسو نو چې ختمم کی نو بیا بم سوک پختنه والاوی چې د الله نه پوښتنه وکړي چې یا الله زمونږ د بچی دی ولې دغه کړل هلاک کړل ثم لا تجدو لكم بیا به تاسو نه مومې د خپل ځانونو دپاره علینا په مونږ به په دغه کار طبیعه تپوس کوونکې بیا د الله احسانات ولقد کرمنا یقینا عزت ورکړی دی مونږه بنی آدم اولاد د آدم علی السلام ته ظاهرا هم عزت معنا هم عزت وحملناهم فی البر او مونږه سورو دوی په اوچا کې والبحر او په دریاب کې دا یو انسان دی نور زناور د څه کار نه کوي چې په اوچا کې مولا الله سورلې مقرر کړی دي چې مزلونه کوي سواری په دریابونو کې چې مزل کوي ام سواری وحملناهم منګه سوار کړی دي دوی فل بر په اوچا کې د سورلې تنظیم می ول کړی دی په خوا د سورلې تنظیم سو خان اسونه نن سبا دا گاډي دي خدای خبر چې انده د پاره و بیا سي والبحر په دریاب کې په دریاب کې د سورلې د غسوي کشته اوس بحري جزونه ورزقناهم من ورزقناهم من رزق ورکړي دوی ته من الطيبات دا غپاکو خيستونه د انسان چې څومره پاک رزقي دونه د بل چا نشته وفضلناهم او موږ بهتر کړی دوی علا کثیر ممن په ډیر هغه مخلوق خلق نه چې موږ پیدا کړی دی ما چې کوم مخلوق پیدا کړی دی په دې ډیر مخلوق باندې مې دوی له فضیلت ورکړی دی تفضیلا په فضیلت ورکولو سره صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله تاسو یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زموږ نصیب وګرځي رب د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث باندې رب موږ صحیح پوهه کړي ربه د قرآن او د احادیثو اتباع